مقابل کې خالص په لیکلو کتابو او د علماو په خبرو او قبائلي نظامو او رواجو او جمهوري نظامو او مذهبو او دغه رنګه د شيطان پر نورو کږو کږو لارو باندې تللي دي او هغه د رحمان سيده لاره چې هغه د قرآن او صحيح حديث حق دين ده هغه يې يو طرف ته پريښی ده نو په داسې حال کې ځان و حق ته رسول ډير ګران کار ده بې له دې چې ډيره زياته مهرباني د الله پر سړي باندې اوسي. خو الحمدلله موږ ته چې کله د قرآن او صحیح حدیث حق دین د بعض حق او موحدینو علماو په خوله باندې راورسېدی نو موږ د الله په فضل زر قبول کړی لکه څنګه چې د دې وعده الله له موږ سره د خپل پیغمبر په ژبه کړې ده هغه دا صحیح حدیث د ابوداود ده نبی صلی الله علیه وسلم وایي داسې کس چې هغه صحیح دین و دې امت ته راښکاره کوي هغه به الله سل سل کاله بعد رالیږي دا خلاص شو نو د حق عالم مثال د یو کښتګر د کښتګر چې کښت وکړي نو وروسته دومره پالتو بوټي پکښې راشنه سي چې هغه مقصودي بوټی پکښې ورک سي خو بیا چې کله هغه خاوند را ولاړ سي هغه پالتو بوټي ورڅخه لرې کړي نو بیا هغه اصلي بوټی پکښې ښکاره سي نو دغه رنګ علما ایس او هم دومره خرافات او کفریات جوړ کړي وي چې هغه د قرآن او صحیح حدیث مطلب وي هغه پکښې ورک وي خو چې کله حق او موحد کس الله را پیدا کړي نو هغه کفریات او خرافات او بدعات ورڅخه لیرې کړي نو بیا هغه د قرآن او صحیح حدیث اصل او صحیح دین خلکو ته ښکاره سي نو زما وفرت توحید ته د راتلو قصه خو ډېره اوږده ده، دلته اوس وخت ډېر اخلي، هغه پرېږده، خو صرف یو څو اسبابه یې درته ذکر کړم، اول دا چې څومره به ماته حق ښکارېدو د هغو مجاهدینو ملګرتیا به مې کوله، بیا که به په هر وطن او هر ځای کښې ول، دویم هر ځای چې به ما دا خبره واورېدله چې دا سی ډله یا یو سړی راپورته شوی ده د جهاد فه نامه باندې او شریعت غواړي نو هغې ډلې یا سړي ته به ما ځان ورساوه که به په هر څومره تکلیف سره وو نو بیا چې نو بیا چې به په څومره شریعت زه پوهېدم په هغه انداز کې به مې خبره ورسره کوله درېیم په څومره دين چي زه خبر وم په هغه کي تر الله او تر نبي صلی الله عليه وسلم مخکي نه تلم او تر کومه ځايه چي زه په خبر وم په هغه انداز کي به مي د الله او رسول د خبري په هر ځای او هر وخت کي ډير ادب ساتئ څلورم له الله به مي په خصوصي خصوصي وختونو کښي دعاګاني غوښتلي پنځم د الله په صفاتو او د قرآن په معنا کښې به مې سوچ کولو، شپږم، چې ما ته به دا را معلومه شوه چې دا د الله او رسول خبره ده نو د هغه په مقابل کښې به مې د هېچا خبره نه منله حتی د مور او فلار د خبرې په وجه به مې هم د الله حکم يوه ذره نه ورسته کولو او په څومره دین چی زه خبر وم په هغه انداز کی به می امر بالمعروف او نهی عن المنکر هر وخت هر ځای کښې کولو او دغه رنګه چی به می یو مسئله د یو موحد عالم څخه واوریدله چی هغه به راته وویل دا مسئله له قرآن او صحیح حدیث سره ښکاره په ټکر کی ده خو بیا هم مذهبیان عمل ورباندې کوي، نو هغه مسله به ما راوړه د مذهب ملایانو ته به مې پیش کړه چې دا ولې؟ نو په جواب کښې به دوی راته ویل چې دا دونه وخت چا پر دا پلانکي کتاب اعتراض ونه کئ او اوس ته یو ادنا طالب اعتراض باندې کوې سره له دې چې زموږ د مذهب ملایان دومره تقواداره خلک دي او دغه رنګه د دوی دا خبرې کول چې پر پلانکي فتاوا ځکه زموږ اعتماد ده چې هغه شپږ سوه ملایانو جوړه کړې ده شرعي دليل به يې نه راته وايو صرف دا خبرې به يې راته کولې بس ماته به دا رامعلومېده چې د دې خلکو قصه ډېره سسته روانه ده اتم او دغه رنګه چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت بعضې هغه قصې واورېدلې کوم چې د توحید پر بیانولو مشرکینو له ده سره ډېر زیدیات او تعصبات کړي ول او بیا چې کوم د دې وخت د مذهبیانو تعصبات ما له موحدینو سره ولیدل نو ما ته دا رامعلومه شوه چې په دې مقلدینو کې د هغه وخت د مشرکانو صفات ښکاره وجود لري او نه هم او خاص بیا په بعضې داسې ایاتو او حدیثو کې به مې سوچ کولو لکه نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي زه په تاسو کښې دوه شیان پریږدم، هیڅ کله به ګمراه نه شئ تر څو چې مو په هغو دوو شیانو پورې لاس نیولې وي چې هغه یو د الله قرآن ده او بل حدیث زما دي او داسې خو یې نه دي ویلي چې که مو د ملایانو په خبرو پسې لاس نیونیول نو نه ګمراه کیږئ او بل نبي صلی الله علیه وسلم خو دلته ترکتم فیکم امرین ویلي دي او ترکتم فیکم مذاهب الاربعه خو یې نه دي ویلي. لسم، نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي، د سړي دغه دروغ بس دي چې هر اورېدلې خبر بیانوي، نو اوس ډېر خلک دي داسې خبرې کوي، دا مسله داسې ده او داسې، خو که پوښتنه ورڅخه وکړئ چې دا مسله چېرته ده، نو په جواب کښې درته وایي دا ما له پلانکي ملا څخه اورېدلې ده او یا مې په پلانکي کتاب کې لیدلې ده، فقط و هغه خپلې سرچینې ته یې نه رسوي چې هغه قرآن او صحیح حدیث دي. یوولسم، نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي، بېشکه بني اسرائیل چې وو ووېشل شوي، بني اسرائیل ووېشل شول پر دوه اویا ډلې او وبه وېشل شي امت زما پر درو اویا ډلې، دا ټولې به اور ته ځي. مګر یوه ډله به بچ پاتې کېږي. نو صحابه کرامو ورته وویل، هغه کومه ډله ده؟ یعنې هغه بچ پاتې کېدونکي، اې د الله رسوله! نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل، هغه هغه ډله ده، پر دغه لاره او طریقه به را روان یې چې زه او زما اصحاب پر روان ديو. نو ما چې سوچ وکړ چې صحابه کرام خو پر مذهبو نه ول وېشل شوي او ځانونه یې یوه او بل مذهب ته نه منسوبه کول بلکې وځانو ته یې مسلمانان ویل سره له دې چې ډیر پوه پوه عالمان هم پکښې ول لکه عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن مسعود وغیره خو ددې باوجود چا په صحابوو کښې وخپلو ځانو ته عمریان یا عباسیان یا مسعودیان و نه ویل او ته دا او ته دا اوس خلکو ته راسه څوک ځان ته حنفیان وایي او څوک به ځان ته شافعان وایي او څوک به ځان ته قیدانیان وغیره نو ما ته دا را معلومه سوه چې دا خلک د رحمان له سیده لارې خطا سوي دي چې هغه د قرآن او صحیح حدیث لاره ده او د شیطان پر کږو کږو لارو باندې تللي دي چې هغه مذهبونه او ډلبازۍ دي دولسم او الله ویلي دي ان الذين فرقوا دينهم بشک هغه کسان چې دوی ټوکړک ټوکړه کړی د دین خپل وکانو شیعا او سوي دي دوی ډلې ډلې لست منهم فی شیء نه ته پی ای پیغمبر له دوی څخه په هیڅ شي کې یعنې ته له دوی بیزاره یې دوی له تا بیزاره دي ټول ولا تفرقو تفرقې ما کوئ چې مذهبونه او ډلبازۍ جوړې کړئ وقال نبی صلی الله علیه وسلم الجماعت رحمت والفرقة عذاب جماعت رحمت ده چې هغه راجمع کېدل پر قرآن او صحیح حدیث دي او فرقت عذاب ده چې هغه تقسیمېدل دي پر ډلګیو باندې نو اوس په دغه آیاتو او حدیثو کې الله ډلبازی او مذهبونه په اسلام کې حرام کړل او عذاب ورته ووایو او له پیغمبره یې بیزاری ورته وویله خو سره لدی مقلدینو او مذهبیانو د دغه ټولو آیاتو او حدیثو تکذیب کړی ده هغه په دې شکل کې چې دوی وایي د مذهبونه په دین کې دا جائز واجب دي نو دلته دوی ښکاره حرام او حلال ویلي دي نو څوک چي تکذيب د کتاب الله کوي او حرامو ته حلال وايي دا کفر کوي او کافر ده ځکه چي الله وايي ان دين عند الله الاسلام الله وايي بېشکه دين چي د په نېز د الله هغه اسلام ده چي هغه قرآن او صحيح حديث دي او حنفي سيکولران وايي ان دين عند الله الحنفيت وایي بېشکه دېش ته په نېز د الله هغه عنفیت ده چې هغه مذهبونه او ډلبازۍ دي. او دیارلسم دغه رنګه دا حدیث ان دین بدء غریبه بېشکه دین په اول کې ناشنا و نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام اوس یو چاته دعوت ورکاوی هغه ته به دیناوله د ښکارا سو چې زموږ پلار او نکاح او مذهبونه یاندې دا طریقې پر کومه خوا روان دي او دا خلک څه وایي ویرجع غریبا د الله رسول داسې وخت به راسي چې بیا به دا دین خلکو ته ناشنا معلومیږي یعنی یو مؤمن مسلمان به چاته د دین خبره کوي هغه به حیران ورته ګوري چې زموږ مذهبونو پلارو طریقه پلارو نیکه پر کومه طریقه روان ده او دا څه وایي په طوبا للغربا نو د الله رسول په دغه وخت کې د غربا او غریبانو لپاره خوشحالي وي غریبان څوک دي الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي یعنې نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په اخر وخت کې دې د هغه چا لپاره خوشحالي وي چې تر ما وروسته هغه زما سنت طریقې خلکو پرې ایښې وي او دوی یې راژوندی کوي نو دغه شیان یا دغه رنګه څه نور شیان د الله په فضل سره زما وفره زما وفرت توحید ته د راتلو سبب وګرځېدل او له الله نور هم غواړم چې ما و خپلې سیده لارې ته ښه برابر کړي او د عمل کولو توفیق راکړي او خیره خاتمه مې هم پر هغه لاره کړي نو اوس زه دا غواړم چې نور خلک هم د شیطان له کږو کږو لارو راووځي او د رحمن په سیده لاره روان شي. نو زه اوس تاسو ته د مذهبیانو او مقلدینو د کتابو د مثال په ډول یو څو هغه قوانین راقلم چې هغه ښکاره د قرآن او صحیح حدیث په مقابله کښي ليکل سوي دي او يو غير دين پر خلګو د دين فه نامه تپل سوی ده او تاسو ته به دا در معلومه سي چي د حنفي جمهوريت او امريکايي جمهوريت تر منځ هيڅ فرق هم نسته نو زه د دوی په کتابو کښي يو فند چي دوی فقه ورته وايي په هغوی کښي د نکاح هدايې چي د دغه هدايه ګانو او فتاواو پر خبرو باندي مذهبیان دومره اعتماد لری چی ددی په مقابل کی پر قران او صحیح حدیث هیڅ اعتماد نه لری دا کتاب ده. یو څو قوانین درته وایم. د دغې نکاح هدایه په پنځمه صفحه کښې دا قانون لیکلی ده هر چا چې ښځه په شهوت سره مسح کړه نو د دغې ښځې مور او لور په نکاح کول و دغه سړي ته حرام دي سره له دې چې الله دغه زنانه په نکاح کولو نه دي حرامې کړي ځکه چې الله هغه زنانه چې د هغوی نکاحونه حرام دي ټولې ذکر کړي دي او دغه زنانه یې په هغوی حرامو زنانو کښې نه دي راوړي او الله وئيلي دي، واحل لکم ما وراء ذلکم، حلالې دي تاسو لره ما سواي له دغو زناناوو دا کومې چې مې درباندې حرامې کړې، نورې ټولې درته حلالې دي. نو دا د الله قانون شو چې حلالې دي او ددې په مقابل کې هغه د مذهبيانو قانون شو چې حرامې دي. دويم، نبي صلی الله عليه وسلم په صحيح حديث کې دا قانون ذکر کړی دی چې هر هغه سړی به وژل کیږي چې له هغه زنانه سره زنا وکړي چې د هغوی نکاح کول و ده ته حرام وي یعنی لکه مور خور خاله وغیره نو سره له دې د دغه نکاح هدایې په څلور سوه څلور نیومه صفحه کښې مذهبیانو دا قانون لیکلی ده یعنی د مقلدینو او مذهبیانو په نیز د دوی امام صاحب پیغمبر بیا دا فیصله کړې ده هر چا چې له خور یا خاله یعنې له هر هغه زنانه سره یې نکاح وکړه چې د هغې نکاح کول ده ته حرام وي او وطې یې هم کړه نو پر دغه سړي باندې حد نسته که یې چیرې دا نکاح د جهالت په وجه کړې وه او که یې چیرې دا نکاح په قصد کړې وه بیا هم حد ورباندې نشته خالص ودې وهل شي تاسو تر دغه لیکه لاندې دا نقطه در وګورئ ای یضرب ضربا ملیما بطریق تعزیر نو هغه د الله قانون شو چې وژل کیږي به او دغه بیا د مذهبیانو قانون شو چې نه به وژل کیږي دریم، نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې دا قانون ذکر کړی ده چې هغه نکاح باطله ده او نه صحیح کیږي چې بغیر د ولي د اجازې څخه وسي. سره له دې له اسلام څخه د جلا مذهبه په نیز د دوی امام صاحب پیغمبر بیا د دې په مقابل کښې د فتاوای عالمګیري په اول جلد دوه سوه اووه اویا یمه صفحه کې دا فیصله کړې ده چې د پلار ورور یعنې د ولي د اجازې څخه بغیر ښځه له چا سره نکاح کولای شي نو هغه د الله قانون سو چي نه سي کيږي او دغه بيا د مذهبيانو قانون سو چي سي کيږي نو ملګرو دغه رنګه له اسلام څخه په خپل ګمان د وتليو مذهبيانو کفري قوانين په زرګونو دي ستاسو د فوه کولو لپاره دومره بس دي ځکه چي دا هغه کتابونه دي چي په دغه کښي ډير حرام شيان حلال کړل سوي دي. لکه نسوار، چرس، کوکنار، سود د وعدې په نامه او دغه رنګه یو قسم ته غلا، زنا، شراب خوړل او پردویو زنانوو ته کتل، دغه ټول شیان دوی په یوه نامه او بل نامه په یوه حیله او بله حیله و خپلو ځانو ته حلال کړي دي. زه اوس تاسو ته ستاسو فوکولو لپاره د رحمان د سیده لارې څخه د خطا شوې ډلې مذهبیانو د کتابو یو څو اجتهادي ملغلرې را اخلم. اول، که یو سړي د وړې جنۍ سره زنا وکړه چې د جماع قابله هم نه وه او فرض یې هم ور وشلاوی پر دغه سړي باندې حد نشته قاضي خان، څلور سوه نه شپېتمه صفحه، درېم جلد. دویم، رباب، ډول، ډبلی، باجه وغیره د ډمانو سامان خرڅول جائز دي علمګیري یو سلو شپاړسمه صفحه، درېم جلد. دریم که د کور دروازه خلاصه وه غله غلا وکړه نو حد ورباندې نسته علمګیري یو سل یو اتیا یمه صفحه دویم جلد څلورم پردیو ښځو ته کتل جائز دي او د بوډیو ښځو سره غاړه ملاوول هم جائز دي علمګیري درې سوه نویستمه صفحه پنځم جلد. پنځم که یې ګوته په دوبره کښې داخله کړه نو اودس او روژه یې مات سول، دوري مختار اته څلوېښتمه صفحه اول جز. شپږم، قرآن په بولو امتیازو سره لیکل د شفا په نیت جائز دي، البحر رائق، دوه سوه پنځمه صفحه اول جلد، خلاصة الفتاوی، درې سوه درو شپېتمه صفحه، څلورم جلد، اووم، که د ابو حنیفه په شان شخصیت په یهود او نصاراوو کښې موجود وای نو یهودیت او نصرانیت به نه وای دوی مختار نه به صفحه اول جلد یعنی موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام هسې وخت تیر کړی ده معاذ الله دا نو مذهبی مجنونان دی اتم، که یې د ښځې سره زنا وکړه او بیا یې وویل دا مې اخستې ده نو حد ورباندې نشته علمګیری یو سل یو پنځوستمه صفحه دویم جلد نه هم د کجورو، شاتو او غنمو او اوربشو څخه جوړ شوي شراب حلال دي، البحر رایق، درې سوه نهه نوي مه صفحه، اتم جلد، سره له دې چې په حدیث د جابر رضی الله عنه کښې د دغه پنځو سر شیانو د شرابو حرام والی راغلی ده. نو ملګرو نو ملګرو دغه د شیطان پر کږو کږو لارو باندې تللې مذهبي ډلې کتابونه اکثره جوړ له دغه رنګه کفریاتو او خرافاتو څخه دي ستاسو د پوه کولو لپاره دومره بس دي او که دې و دغه د اسلام څخه بیل شوي مذهبي ډلو ته دا وویل چې تاسو ولې په دغه رنګه مسلوب سیزئ نو دغه بتپرستان په جواب کښې درته وایي اتباعنا للمذهب واجب تابعداري زموږ خپل مذهب لره واجب ده بحر رایق یو سل اته نویمه صفحه څلورم جلد کتاب سیر او د حدیثونو تعلیم کول د مفلسانو کار ده علمګیري درې سوه اووه ایایمه صفحه پنځم جلد او دغه رنګه یو بل پند د دوی له پنو څخه کم چې دوی عقاید ورته وایي یعنې دوی عقیده پکښې زده کوي نو د هغوی اول کتاب نور ظلام ده دا کتاب ده دا کتاب ده د دغه کتاب مصنف وایي الله دې وکړي چې زه په آینده کې هم متمسکا علی مذهب نعمان چې زه لاسنیونکی سم په مذهب د نعمان پورې ابي حنیفه ته چې نوم یې ابي حنیفه ده لأن هذا مذهب دا مذهب چې د افضل و اجمل ښه ده او بهتر ده من الثلاثه الاخرى تر درو نورو لقول علیه السلام په دې قول علیه السلام کې النعمان سراج امتی نعمان سیدا هغه زما د امت چراغ ده او د دغه دویم مخ په دویم عاشه کې دا حدیث د دروغو بل هم را نقل کړی ده کې بروي حدیث شریف وارد ده سوی پر دې حدیث شریف راغلی ده کې ان حضرت فرمود چې نبی علی السلام فرمایلی دي چې آدم به من افتخار نمود چې انسان په ما سره فخر کوي و من به یک شخص از امت خود افتخار نمایم زه په یو شخص له امت خپل افتخار کوم و اسم و نعمان است نوم دغه نعمان ده او د دریم د دروغو حدیث و بر وای حدیث شریف امداس وای پر دغه حدیث راغلی ده همه انبیا به من افتخار نمودن ټول انبیا په ما فخر کوي و ما په ابو حنیفه فخر نمایم زه په ابو حنیفه فخر کوم هر هم کس کې وره دوست شته هر څوک له حنیفه سره دوستی لري ما را دوست شته له ما سره دوستی لري وان کس کې باوی بغض ورزید و من بغض ورزید هغه څوک چې له حنیفه سره بغض کوي هغه له ما سره بغض کوي او د غرنګ نور د دروغو دروغ هم پکښې راخستي دي لکه دا حديث، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما ظهرت ربوبيتي وغيره نو تاسو ګورئ څومره دروغ يې وويل اول يې خو اول خو مذهبونه په اسلام کښې نسته خالص يو مذهب ده چې اسلام ده او دويم وايي دا زموږ مذهب پر دا نورو درو بهتر ده او دريم پر نبي صلی الله عليه وسلم يې د دروغو حديثونه ور وتپل سره له دې چې نبي صلی الله عليه وسلم وايي چا که په ما پسې په قصد دروغ وتړل نو هغه خپل ځان ته ځای په اور کښې تیار کئ نو په دغه کښې دوی عقیده زده کوي دا د دوی د عقیدې کتاب ده او نور دغه رنګه پسې ګور حتی دغه مذهبي خواهش پرستانو په د خپلو پنو او کتابو کښې داسې بې حیا خبرې لیکلې دي چې هغه د یو جاهل شپانه غیرت هم نه برداشوي هغه لکه د دوی په پنو کښې یو پند چې دوی نظم ورته وایي دا مذهبیانې په دخپلو درسو کښې ډیر په خوش اوازی سره وایی او پند په پارشی زبه سره ده نو د دغه پند د ګلستان کتاب دا کتاب ده دا کتاب یې ګلستان کتاب د ګلستان کتاب په 222 صفحه پنځم باب عشق کې دا حکایت لیکلی ده قاضي همداره و د قاضي د همدا ښار لره آن حکایت کنم داغه قصه کوي که بان غلبند پسری سیر خوش بود سه شایسته قدمو والا الک سره عاشقي ولا ونا علی دلاش در آتش روزګاری سی زړه په ور د زمانہ کې در طلب اش په دده طلب د دغه هلک کي متهلک پود ارمان کوونکی وو یعنی د قاضي پر دي هلک باندي عاشق وای قضه قصه خو یې ډېره اوږده ده اصل د خبرې ته راځو شنیدیم که ملیکی سحرګا با تنی چند از خاصان اوریدلي مي دي چې باچا سره له یوڅو مشرانو به بالین قاضي آمد و بالښت قاضي ته رالو شمه را دید شمع را دید استاده شمع سی ولید چراغ آقا ولاړ ده و شاهد نه شسته هغه الک ناست و می ریخته او شراب تو سوی دی و قدح شکسته او پیاله مات ده یعنی له الک سره لیواتات کړی ده قاضی در خواب استی قاضی په خوب کی ده ملیک په لطفی اندک اندک بیدارش کرد باچا نور شه په سوکا سوکا بیدار کړی زیره یی هم نه ولی ده خو که برخی ضابطه برآمد وای پورته سه لمر راوختی که قاضی دانست که حال چیست قاضی خو پوه سو چه کیسې خرابې دي ګفت از کجام جانب برآمد وای لمر له کومه خوا راوختی ګفت از جانب مشرق باچا وای له جانب د مشرقه راوختی ګفت الحمدلله که هنوز داری توبه باز است وای الحمدلله چه اوس لا دروازه د توبې خلاصه ده بحکم حدیث شریف په حکم د دې حدیث شریف سره لا یغلق باب توبه علی العباد حتی تطلع الشمس من مغربها نه بندیږي دروازه د توبې پر بندګانو باندې تر دې چې لمر راخیژي د مغرب له طرفه استغفرک اللهم یا الله زه له تا بخښنه غواړم واتوب الیک زما توبه ده و تاته. نو باچا ته یې وویل، دا وار مې معاف که بیا داسې کار نه کوم. نو باچا ورته وویل، دا وار معاف یې بیا داسې مه کوه. دا خلاص شو. او په دوه سوه شپږ پنځوس مه صفحه کې یې بیا دا خبر لیکلی دی، یکې را پرسي دي مس مستعربان، له یوه مې پوښتنه وکړه له عربانو، ما تقول فی المردان، ته څه وایې په دا بې ږیره هلکانو کې؟ ګفت لا خیر فیهم، د اورتون په دې کې خیر نشته، ما دام احدهم لطیفا یتخاشن، همیشه چې دی یو سګیری نه وي راغلی، دی چې دا شوخي کوي، فاذا خشن، سګیری یې راشي، یتلطف، نرمي کوي، یعنی چنانکه لطیف و نازک اندام است درشتی کند و چون سرخ خودروش شود چنانکه به کار نمی آید نرمی کند و دوستی و ملاطفت نماید، دا خلاص شو. په دوه سوه اته څلوېښت مه صفحه کې یې دا حکایت لیکلی ده، شبی یاد داریم، یو شپه یاد لرم، که یار عزیز یم، چې یار عزتمند زما از دست در از در در آمد له یوخوا راغی، چنانچه بې خود از جا برجستیم، زه داسې بې اختیاره له خپله ځایه ولاړ شوم، که که چراغ به از تین کشته شد، چې څراغ مې په لستوڼي سره مړ شو، بله شست و اعتاب آغاز کرد، یار کښېنستی او رټل یې شروع کړو، که در حالی که مرا به دید چراغ بکشتی به چه معنا په داسی حال که زه دی ولدم ولی دی چراغ مړ کئ گفتیم به دو معنا ما ورته ویل په دوو معناوو یکی آن که ګمان بردیم که افتاب برآمد ما خو لمر راوختئ دومین بیت په خاطیر ګذشتیم بل می دا بیت په زړه کی تیر سو چون خندا چون شکر خندا نیز شیرین لب سی محبوب خوږو شونډو والا به پیش شمع آید و مخ د چراغ ته راسي استي نش بګیر و شمع بکش تر لستوڼي ونیسه چراغ مړ که نو ملګرو دغه رنګه بې حیا قصې په دغه پنګ کښې د عشق په نامه په سلګونو دي بس ستاسو د پوکولو لپاره دغومره کافي دي دغه بې حیاوو هغه د یوسف علیه السلام قصه هم د عشق و طرف ته اړولې ده یو کتاب یې ورباندې لیکلی ده د یوسف او زلیخا په نامه او حالانکه تاسو پوهیږئ چې هغه څه لپاره راغلې ده. هم د داسې بې حیا کتابو د ویلو له وجې څخه اکثره په دې مقلدینو او مذهبیانو کښې لوی لوی مشران مشران خلک د لواطت په مرض اخته دي که د دغه مقلدینو مذهبیانو کتابونه دي او که دغه رنګه نور کتابونه دي لکه ملي هنداره وغیره او لکه لس فلمونه او تصویرونه او یا تنګې او یا نرمې جامې اغوستل او یا سروزونه او ګانې او بې حیا اوازونه ویل وغیره لکه په مجلس کې بې حیا خبرې کول نو دا ټول شیان صرف په مسلمانانو کښې بې حیایي خورول دي نور څه نه دي او د داسې بې حیایي خورونکو خلکو په حق کښې الله رب العالمین وایي ان الذين يحبون ان تشع الفاحشه بشک هغه کسان چې دوی خوښوي دا خبره سي خورا سي بې حیایي فی الذین آمنوا په هغو کسانو کې چې دوی مؤمنان دي، یعنې هغه څوک چې بې حیایي خورول غواړي په مؤمنانو کې، لهم عذاب فی الدنیا، د دوی لپاره عذاب ده په دنیا کې، والآخرة او په آخرت کې. او که دې ودي مذهبي خواهش پرستانو ته وویل چې تاسو ولې داسې بې حیا کتابونه وایاست په خپلو مدرسو کښې؟ نو مذهبي مجنونان په جواب کښې درته وائي العياذ بالله دا عشق مجازي پول د حقيقي ده يعني په دغه عشق سره موږ و هغه حقيقي عشق ته ځان رسوو چې کوم د الله ده او دغه رنګه هغه فيرپرست تصوف والا هم دا خبره کوي چې موږ د دې فيرانو او د قبرو د محبت په وجه د الله او محبت ته ځانونه رسوو نو موږ به د غړندو مشرکانو او لوتیانو ته دا وایو چې تاسو یو وار د شرک او لواطت او زنا په ګندګۍ ځانونه ولړئ بیا نو چیرته و الله ته رسېدلی شئ بلکې اړند ورته راسئ زموږ قرآن در وګورئ چې الله په هغه کې الله رب العالمین و خپل محبت ته د رسېدو لاره کومه ښودلې ده قال الله تعالی الله رب العالمین وایي قل ان كنتم تحبون الله ورته وایي پیغمبره که چیرې یاست تاسې محبت کول غواړئ له الله سره فتبعوني نو زما تابعداري وکړئ یحببکم الله الله یحببکم الله الله به له تاسو سره محبت وکړي ویغفر لکم ذنوبکم ستاسو ګناهونه به در معاف کړي والله غفور رحیم الله پاک بخښونکی او مهربانه ده، نو الله و خپل محبت ته د رسېدو لاره او د ګنهونو د تویېدو سبب د نبي صلی الله علیه وسلم تابعداري وښودله، نو دا ول د مذهب د عاشقانو کتابونه، دغه رنګه دا نور کوم چې دوی فنون او درجې ورته وايي، په هغوی کښې بیا تر دغه لا ډېر کفریات ذکر دي، ضرورت یې نشته، بس تاسو د فوکولو لپاره دومره کافي دي، نو تاسو د دې مقلدینو، مذهبي مشرکانو، کتابونه ولیدل چې د الله د قوانینو په مقابله کښې یې خپل قوانین پکښې لیکلي ول، نو اوس د دغه او د جمهوریت د قوانینو کم فرق شوی؟ خالص نومونه یې بدل دي، هغه امریکایي جمهوریت ته او د مذهبیانو د حنفي اجتهادي جمهوریت ته، یعنې دوی خو د اجتهاد په نامه کفر شروع کړی دی. نو اوس زما ټول امت ته بیا خصوصا مقلدینو او مذهبیانو ته دا پیغام ده چې په دغه رنګه خرافاتو او کفریاتو پسې تلل دا خالص د ایمان ځای کېدل دي نور څه نه دي یو داسې کتابونه که وویل سي لکه صرف او نحو او دغه رنګه نور چې په هغه سره عربي لغت زده کېږي نو دا خو پروا نه کوي نور په کار د قران او صحیح حدیث ته پوره تسلیم شئ ځکه چې دین په قران او صحیح حدیث پوره ده ضرورت یې نشته نو هم له نو هم له دې وجې څخه هر څوک چې له دې حنفي سیکولر سره محبت لري او یا حنفي ځان ته وایي او یا مؤمن یا یو مؤمن ملګری د حنفیت رد کوي نو دی په هغه باندې خپه کیږي نو دا مؤمن نه ده کافر ده نور نو پر ټول امت باندې غږ کوم چې د دې وخت بوتان وپیژنئ اول تر ټولو لوی غټ بوتان د دې وخت د څلور مذهب دي او هبل بت پکښې د امام صاحب مذهب ده دویم د جمهوریت قانون ده دریم قبایلی نظامونه چې دوی جرګې هم ورته وایي څلورم وطن پرستی پنځم قوم پرستی شپږم دافران دا دربارونه چې جوړ کړي دي او یو قسم ته د علم غیب دعوګران ځانونه بولي اوم جادوګران او کاهنان اتم په علاقو کې د معلوم زیارتونه نهم دغه شپږ نمبری تبلیغ او مشران د دوی لسم هغه کتابونه چې په هغوی کښې د قرآن او صحیح حدیث خلاف خبرې لیکلې وي بیا که د مقلدینو او مذهبیانو کتابونه وي او که د جمهوریت والا کتابونه وي او که د اسکولو والا کتابونه وي او که د منهج وي وغیره که په هر نامه وي چې تقلید پکښې روان وي یولسم په علاقو کښې دا یو بل رنګه رواجونه یعنې هر هغه شی بت ته چې د قرآن او صحیح حدیث په مقابله کښې په ده پسې تلل کیږي. نو د دغه یولس قسمو بتانو په عبادت او یا دغه رنګه د نورو بتانو په عبادت شیطان او د شیطان ملګرو کفارو په ډیر لوی چل سره خلک په یوه نامه او بل نامه اخته کړي دي د قرآن او صحیح حدیث له سیده لارې خطا کړي دي او پر خپلو کږو کږو لارو یې روان کړي دي اول یې پر څلورو مذهبو سره تقسیم کړي دي او بیا وایي له یوه مذهبه و بل مذهب ته تلل حرام دي او بیا یې په هغه څلور مذهبو کښې دننه پر څو ډلو سره ویشلي دي ته اول دا یو د امام صاحب مذهب راواخله څو ډلې دي پکښې پنجپیریان حنفیان دیوبندیان حنفیان بلریان حنفیان قادریان حنفیان نقشبندیان حنفیان سروردیان حنفیان چشتیان حنفیان تبلیغان حنفیان، مودودیان حنفیان، رضویان حنفیان او دغه رنګه یې بیا د قوم پرستۍ په مرض اخته کړي دي، لکه یوه ته وایي ته پښتون قوم یې او بل ته وایي ته پنجاپی قوم یې او بل ته وایي ته بلوچ، عرب وغیره او دغه رنګه یې د وطنیت په مرض په کفر اخته کړي دي، لکه دا پاکستان سو او دا افغانستان سو، سعودي وغیره او بیا یې باډرونه سرحدونه ورجوړ کړي دي ولایتونه یې ورجوړ کړي دي او بیا یې د جمهوریت قانون او قبایلني نظامونه ورته راوړي دي او بیا یې قسم قسم کتابونه ورته لیکلي دي او بیا یې په او بیا یې په مختلفو علاقو کښې کاهنان جادوګران د علم غیب و دعوه کوونکي فیران ورته کښینولي دي تاسو به په دا ډیوه ریډیو یا نورو کښې ډیر اوریدلي وي چې دا کفار د دا تصوفو د کتابو څومره صفت کوي او بیا یې په دا علاقو کښې معلوم زیارتونه ورته جوړ کړي دي تاسو به لیدلي وي چې د دا لوی لوی زیارتو د دفاع لپاره اکثره د مرتدین ولاړ او بیا د شپږ نمبرو او تبلیغانو د دعوت په نامه هر کفري ملک خپل استخبارات جوړ کړي دي نو موږ به د الله په نصرت سره اول کدا څلور مذهب دی او کدا غرنګ نور دا به لمانځه وړو او ختمو به خالص یو مذهب پاتې کیږي چې هغه راجمع کېدل پر قران او صحیح حدیث دي او خالص يو امام به پاتې کېږي چې هغه محمد رسول الله ده او دغه رنګه به قوم پرستي به ټوله ختموو خالص يو قوم به پاتې کېږي چې هغه د مسلمان ده او دغه رنګه به وطن پرستي سرحدونه باډرونه دا به ټول ختموو او لمانځه به يې وړو خالص تر هغه ځای به زموږ وطن وي تر کومه ځای چې قرآن او صحیح حدیث نافذ وي او ټول قوانین به ختموو هغه که د جمهوریت دي او که قبایلي نظامونه دي او که د ملایانو خود ساخته قوانین دي وغیره خالص یو قانون به پاتې کیږي چې هغه د قرآن او صحیح حدیث دی ټول کتابونه به ختموو چې د الله د قانون خلاف قوانین پکښې لیکلي وي بیا که د مذهب په نامه وي او که د جمهوریت په نامه وي او که د منهج په نامه وي وغیره خو که په هر نامه وي خالص هغه به پاتې کیږي خالص هغه کتاب به پاتې کېږي چې هغه د قرآن له آیاتو او صحیح حدیثو څخه لیکل شوی وي او د غرنګ دا شپږ نمبر تبلیغ ده او که دا غرنګ نور دو نمبر تبلیغ ده دا او دا دو نمبر تبلیغان دا به ټول ختمو خالص یو تبلیغ به پاتې کیږي چې هغه رسول د پر دین دي چې هغه قران او صحیح حدیث دي او دغه رنګه جادوګران، ساحران او د د علم غیب دعوه کوونکي فران او دغه رنګه د معلوم زیارتونه او په د علاقو کښې یو بل رنګه رواجونه یعنی هر هغه شی به ختموو چې له الله څخه بغیر دغه عبادت کول کیږي بیا که هر شی وي او بل دا د او بل خبر دا ده دا د اوس عصر دا بعضی ملایان چې یو مسله پیش کی بیا نو د هغه په دلیل کې وایي چې الله وایي او رسول الله وایي او پلانکی امام هم داسې وایي جواب، موږ دوی ته دا وایو چې تاسو کله قال الله قال رسول وویل بس کافي ده او دا دهم ټکی مه پکښې راوړئ ځکه چې تاسو دا دهم ټکی د مسلې د تایید او ټینګښت لپاره راوړئ نو موږ د دې څو جوابه کوو اول دا یو مسلې ته چې د الله او رسول په خبره ټینګښت نه شي ور نو دا دهم په خبره به څه ورشي دویم دا د یو چا اطمینان چې په قال الله قال رسول نه حاصلیږي نو دا د هم په خبره یې ولې اطمینان کېږي دا چې تقلید نه د نور نو څه دي دریم دا د یو شي فیصله چې الله او رسول وکړي بیا نو د هم اختیار څه ده پکښې قال الله تعالی وما كان لمؤمن نه د مناسب یو مؤمن نارینه لره ولا مؤمنه نه مؤمن زنانه لره اذا قضى الله رسوله چې کله فیصله وکړي الله او رسول امرا د یو کار ان یکون لهم الخياره من امرهم دا خبره چې وي د دوی لره خوشي په کار خپل کې بس خوشي دې ختمه سوله نوره څلورم، دا د هغه دوه کسانو فیصله چې یو وارې رسول الله ور وکړه، د هغه باوجود هغه یوه کس وویل، عمر ته به لا یو وار ورسو، که هغه لا هم ملامت کړم بیا نو صحیح ده، نو عمر دا د هم پر ټکي له هغه کس څخه سر پرې کوي، وروسته تر فیصلې د رسول الله دا خلاص و، په یو مشهور حدیث کې چې نسائی او نورو یې روایت کړی دی وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د عمر ابن الخطاب په لاس کې د تورات پاڼه ولیده نو ویې فرمایل ای د خطاب زویه ایا تاسو هم د یهود او نصاراو په شان حیران شوي یاست ما خو تاسو ته تک سپین او صفا دین راوړی زما د هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په لاس کې ده که موسی علیه السلام نن ورځ ژوندی وای نو د هغه به هم بله چاره نه وای بې له دې چې زما تابعداري وکړي رواه الاحمد والبحقي وغيرهما وهو حديث حسن او بل خبر دا ده د امارتیانو مشر امیر المشرکین په یو بیان کې داسې وایي یعنی د د بیان ښکاره دا معنا ورکوي چې زموږ د طالبانو اساسي قانون حنفي اجتهادي جمهوریت ده ځکه دوی د اجتهاد په نامه کفر شروع کړی ده او زموږ لایحه کښې هم دا لیکلي دي چې زموږ بلنه به یوازې د امام صاحب مذهب ته وي یعنی حنفي جمهوریت ته او له موږ سره یو څه مشرکین په افغانستان کښې ملګري دي او یو څه مشرکین په پاکستان کښې او یو څو ترکیه والا مشرکین چې زموږ د امام صاحب پر طریقه لمونځ کوي یعنې د رسول الله پر طریقه لمونځ خو یې پرې ایښی ده او یو څه هندوان مسلمانان دي دا هم زموږ ملګري دي چې خالص د امام صاحب په مذهب وي بیا که هندو وي هم مسلمان ده د دوی په نیز او د دوی ملګری ده. او چې د امام صاحب په مذهب نه وي بیا که یې څه هم عمل په قرآن او صحیح حدیث وي او د پیغمبر لمسی وي د دوی دښمن ده دا ځکه چې یهودو به بعضې او بعضو نورو لره یعنې مشرانو به کشرانو لره ویل قال الله تعالی ولا تؤمنو تی خبره مه منئ الا لمن تبع دینکم مګر دا چا خبره منئ چې ستی د دین تابعداري کوي نو زموږ دا تر ټولو لوی جماعت سوی نو نبی صلی الله علیه وسلم وای اتبعو سواد العزوم تاسې تابعداري وکړئ د لوی جماعت د مسلمانانو نو لوی جماعت د احنافو ده نو هر څوک چې د امام صاحب د مذهب خلاف دعوت چلوي یعنی د حنفي جمهوریت خلاف نو هغه په مسلمانانو کې فتنه راپورته کوي او د مسلمانانو صف ماتوي دا رنګه به فرعون هم ویل د موسی علی السلام په حق شي انی اخاف ان یبدل دینکم زه بيريږم پر دي باندي چي دغه موسی زموږ دين رابدلوي او ان يظهر في الارض الفساد يا دا په مځکه کي فساد ښکاره کوي دا موسی عليه السلام په مځکه کي فساد ښکاره کوي دا مذهبيان هم هغه خبره کوي چي دا موحدين زموږ دين رابدلوي او زموږ صف راماتوي فساد جوړوي جواب موږ دوی ته دا وایو چې جماعت خالص و ډیروالي ته نه ویل کیږي ځکه چې د ډیروالي په حق کښې الله رب العالمین وایي وان تطیع، که ته تابعداري وکړې، ای پیغمبره، اکثر من فی الارض، ډېر د هغه چا چې په مځکه کې دي، د هغو تابعداري وکړې او د حق دعوه و نه کړې، یضلک عن سبیل الله، نو واوړوي تا لره له لارې د الله، بلکې جماعت حق ته ویل کېږي، بیا که څه هم یو سړی وي او پر حق وي، و هغه ته جماعت ویل کېږي او بل نو جماعت هغه ته ویل کېږي چې هغه پر قرآن او صحیح حدیث سره جمع شوی وي، تاسو ته ځکه حق جماعت نه شي ویل کېدای چې تاسو پر یو باطل شي سره راجمع شوي یاست چې هغه مذهبونه او تفرقې دي او بل که خالص و ډېروالي ته جماعت وویل شي بیا خو نو د امریکې ټرمپ پر حق ته ځکه چې له هغه سره تر هر چا خلک ډېر دي او بل دا درته وایو دغه مذهبونه دغه حنفیت او مذهبونه هر ځای چې مشرکان دي هغه ډېر پر ګرم دي نو د الله په نصرت سره دا به موږ د د خلکو له خلو او له زړو او له عمله باسو او بل خبر دا واوري د نبی صلی الله علیه وسلم تر پیغمبر کېدو وروسته د ټول امت امام او پیغمبر یو د چاغه محمد رسول الله ده ما سوای د یڅو باطل وډالو څخه چې هغه اوس هم د خپل او خپل ځانو ته جلا خپل امامان نیولې دي هغه لکه عیسایان چې اوس هم د عیسی علیه السلام دعوه لري او لکه شیعه ګان چې امام یې د خپلو ځانو لپاره علي رضی الله عنه جوړ کړی ده او لکه حنفیان چې امام یې د خپلو ځانو لپاره د دوی په نیز امام صاحب پیغمبر جوړ کړی ده او دغه رنګه یې څو باطلې ډلې نورې هم دي چې دا کار یې کړی ده د دغو مذهبیانو د ګمراهۍ سبب دا کار وګرځېدی په قرآن عظیم شان کې چې کوم آیاتونه د عذابو په باره کښې او شرک په باره کښې رانازل شوي ول، هغه يې بعضي په يهودو او نصاراوو پورې خاص کړل او بعضي يې د مکې په مشرکينو پورې خاص کړل او هغه د جنتو د زيري په باره کښې چې کوم آياتونه رانازل شوي دي هغه يې په خپلو ځانو پورې خاص کړل نو نتيجه يې ګمراهي راووتله. او بل خبر دا ده بعضې خلک به ځانو ته موحدین وایي یعنی مذهبو ته ځانونه نه منصوبه کوي خو د دې باوجود یو قسم ته تقلید ورڅخه کیږي هغه په دې شکل کښې چې کله وده ته پر یو مسله باندې د قرآن آیات یا صحیح حدیث دلیل پیش شي نو دی د هغه په مقابل کې درته وایي زموږ مشران خو بیا داسې وایي او یا تا کله دستاربندي کوله خو هسې دې یو څو حدیثونه ویلي دي او له تا سره کله سند وای په کومه مدرسه کښې فارغ شوی یې او یا ستا کله الفاظ برابر ول نو خالص په الفاظو کښې وی اخ پکار دا ده د مصر قاریان وغیره ټول پر حق سی او یا تاریخی خبری درته رامخته کی د حجاج بن یوسف په وخت کښې خو بیا داسې نه دی شوی او یا د عباسینو په دور خلافت کښې خو بیا داسې شوی دی ته به وايې الله موږ ته دا امر کړی دی چې کومه په يو شي کښې جګړه سره راغله هغه تاريخي قصو ته يوسئ بلکه الله وايي فان تنازعتم في شيء که ستئ په يو شي کښې جګړه سره راغله فردوه الي الله ورسول تاسې هغه الله او رسول ته وسئ او يا شيخ الاسلام ابن تيميه يا شيخ محمد بن عبدالوهاب خو بيا داسې وايي او يا دا خبرې دلته مه کوه په دي فساد جوړيږي زموږ صف ماتيږي العیاذ بالله بس د دې سب دي جوړ یو کفاره ګندګي سره جوړ د بس سب خراب نه سي سب ته تاوان ونه رسیږي او یا زموږ په منهج کې خو بیا داسې راغلي دي او یا په دې خبرو سره موږ نه پوهېږو زموږ مشران ښه پوهېږي نو بیا خو دا لمونځ مشران د پسې پرېږدي چې هغه مشران کوي او یا کافر ته کافر ویل مسلمان ته مسلمان ویل په دې باندې موږ نه پوهېږو زموږ مشران ښه پوهېږي او یا دغه رنګه نورې خبرې کوي مثال چې څه دا خو د صحابه و دور نه ده نو چې صحابه و دور نه ده نو اوس ته څه کوې کفر شروع کوي نو موږ دوی ته د دعوت په شکل کښې دا وایو چې تاسو الله له قسم قسم کفریاتو څخه را ایستلي یاست نو دغه تقلید هم پریږدئ مخ کښې که نه واست خبر نو اوس خو مو خبر کړاست خو که ددې خبرتیا بیا وجود یو څوک دا تقلید کوي نو هغوی ته موږ دا وایو چې ستاسو او د حنفي مشرکینو تر منځ هیڅ فرق هم نشته هغه په دې دلیل باندې ځکه چې د قرآن د آیات یا صحیح حدیث په مقابل کې بل آیات یا صحیح حدیث پیش کولای شي خو د آیات یا صحیح حدیث په مقابل کې دا ذکر شوي شیان نه شي پیش کولای ځکه دا خو بیا تقلید ده او تقلید کفر ده نو دغه خلکو ته دی الله ول هدایت وکي او که به هدایت نه وي په نصیب نو الله دې د مؤمنانو له صفو زر تر زره وباسي ځکه چې مقلدین له موحدینو څخه نه سي کېدلی او بل د منافقانو له صفاتو څخه د مؤمن لپاره ویره پکار ده لکه څنګه چې الله په سورته نور کې د د منافقانو داسې صفات بیان کړی دي و اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې وبلل سي دوی الله او رسول د الله ته ليحكم بينهم چې الله او رسول د دوی په مابین کې فیصله وکړي اذا فريق منهم عرضون په دغه وخت یو ډله له دې مسلمانانو سره مخ اړون کوي یعنی منافق ته چې کله د قران آیات یا صحیح حدیث دلیل پیسي نو دی له هغه څخه په قسم قسم بهانو سرغړونه کوي، کله وايي دا خبره زموږ په مذهب کې نشته او کله وايي دا خبره زموږ د قبايلي نظامو او رواجو سره نه ده برابره او کله وايي زموږ په منهج کې داسې نه دي راغلي او کله بيا دا کوم شيان چې مخکښې ذکر شول دا بهانه کوي نو الله د دوی پکښې وايي وما اولئک بالمؤمنين اې دا مؤمنان نه دي او د مؤمنانو یې بیا داسې صفات بیان کړي دي مؤمن خپل صفات لري انما بشک کان وی قول المؤمنین خبره د مؤمنانو اذا دعو الى الله ورسوله چې کله وبلل سي دی الله او رسول د الله تعالی يحكم بينهم چې الله او رسول د دې په مابین کې فیصله وکړي ان دا یقول دی وای سمعنا دا خبره موږ واورید او اطعنا دا یقول دی وای سمعنا او اطعنا دا خبره موږ واورید او موږ اطاعت کوو یعنی دا تیر شان نه پکې پیش کوي نو الله د دوی په حق کښې وائي، اولئک هم المفلحون، دغه کسان بچاوېدونکي او نوکاميابه خلق دي. او بله خبره دا ده کوم خلق چې ځان ته اهل حديث وائي او يا دغه رنګه په بل نامه سره خو ددي باوجود په جمهوري حکومتو کښې برخه اخلي او يا بل کفر ته خدمت کوي يعني صرف د قرآن او حديث له نامه غلطه استفاده کول غواړي لکه بعضی د سعودی شیخان او یا دا پاکستان کښی لشکری خبیثی والا چی بعضی لشکری طیبه ورته وایی نو دا چی دی اصل کافران دی تر ټولو مخ کښی د دوی مردارول پر موږ فرض دی او بله خبر دا ده هغه خلک چی هغه وځانو ته موحدین وایی نو د حنفی مشرکانو او یا دا جمهوریت والا او یا دا قبایلی نظامو یا د قبر د عبادت کوونکو او یا دغه رنګه د نور مشرکانو د عقیدو رد وکړي په دې وجه باندې چې هغوی د خپل مذهب په مقابل کې د قرآن او صحیح حدیث سره بغض لري خو د دې رد کولو باوجود هغه مشرک لا له خپل شرک څخه توبه نه وي ایستلې نو دغه رد کوونکی دا موحد چې ځان ته وایي بیا ورسره ناست وي او خنداګانې ورسره کوي او بیا هم دا ورته وایي چې دا زموږ حنفیان وروڼه دي وغیره د مثال په ډول لکه دا بعضې مناظرو والا چې له دې نه یې سمې ملانډې جوړې کړې دي نو د دغو خلکو حکم دا ده دا ټول یو مشرکان دي ځکه چې په دغه رد کوونکي کې له مشرک څخه بیزاري نسته سره له دې چې بیزاري له مشرکه په ډیرو آیاتو د قرآن کښې راغلې ده چې فرض ده او بل زموږ او د مشرکانو ترمنځ نورې مناظرې ختمې دي خالص د تورې خنجر او ډزو مناظرې فاته دي خالص دا مناظره پاته ده وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد آيات من القرآن ابن عباس وای وای نبی علیه الصلاۃ والسلام وویل که څوک منکر سی له یو آیات د قرآن فقد حل ضرب عنقه نو په تحقیق سره غاړه وهل د ده رواس وو ابن ماجه نور نو د الله په نصرت سره ټولو موحدینو ملګریو ته دا زیری ورکوم هر ځای چې یاست د کفار او مشرکینو په مقابله کښې مضبوط اوسئ او صبر کوونکي اوسئ ځکه که د هیبت الله امارتي مشرکین دي او یا دغه رنګه نور کافران دي دوی ته خالص دا یو څو ورځې الله په دې وجه باندې ورکړي دي یو دا چې دوی په دا خپل کفر کښې ښه سرکښ او غرق شي دویم دا چې دا ضعیف الایمانه خلق له دوی سره مشرکینو سره یو ځای شي او جهنم تم یو ځای ورسره ولاړ شي. لکه څنګه چې الله د دوی وعده له موږ سره د سورة انفال په اووه دېرشم آیات کښې کړې ده، ځکه چې دا هغه مشرکین دي له هغه چا سره چې هغه د قرآن او صحیح حدیث عقیده لري له هغوی سره دومره بغض کوي چې د هغوی په مقابل کښې هر کافر او هر بت ته سجده لګوي او کفارو ته وائي، قال الله تعالی، ویقول الذین کفروا، وائي وغه کسانو ته چې کافران دي، هؤلاء دا کافران څۀ دي اهدی، پر هدایت دی من الذین آمنو سبیلا تر هغو کسانو چې ایمان یې راوړی ده په نسبت حقې لارې ته وایي دا کافران لا تر مؤمنانو پر صحیح لار روان دي دومره د دین دښمنان دي نو الله د دغو خلکو په مردارېدو پسې ښه ښه پوره موحدین خلک راپورته کوي او انشاءالله بیا به داسې په ډلو ډلو مردارېږي لکه څنګه چې اول کال مجاهدینو په عراق کښې شیګان په ډلو ډلو مردار کړل او په ځمکه کښې خلافت الله رب العالمین وهغو خلکو ته ورکوي چې هغه شروط په ځان کښې پره راولي کوم چې الله د سورت نور په دوه ویشتمه ایت کښې ذکر کړي دي نور نو هر هغه شی چې هغه قرآن او حدیث ته رکاوټ وي هغه موږ له منځه وړو خو نن تر ټولو لوی رکاوټ قرآن او حدیث ته تقلید دی نو دا موږ له منځه وړو له دې وجې څخه دغه کتابونه دي که دغه کتابونه دي چې د الله د قوانینو په مقابله کې نور قوانین پکښې لیکلي دي، دا زه له منځه وړم. خو که چېرې زموږ مشران نن ژوندي وای لکه ابوبکر صدیق او عمر فاروق او خالد بن ولید او دغه رنګه نور صحابه کرام رضی الله عنهم نو هغوی به دا کار کړی وای ځکه چې دوی هغه خلک ول هر هغه شی به یې ختماوه چې هغه به د الله دین ته رکاوټ وای، ځکه ابوبکر هغه سړی ده چې د رسول الله تر وفات کېدو وروسته اول د موانعین زکات تکفیر ده وکړو او هغوی یې مردار کړل، مالونه یې ورغنیمت کړل او ښځې یې ورمینځې کړې او عمر فاروق هغه سړی دی چې دغه دوو کسانو یوه رسول الله فیصله ور وکړه خو د هغه باوجود هغه یوه کس وویل عمر ته به لا یو وار ورسو چې دی څه راته وایي؟ نو چې کله عمر ته راغلو هغه قصه يې ورته بيان کړه نو عمر د دغه کس تکفير وکړو او مردار يې کړو په دې وجه باندې چې يوار رسول الله فيصله در کړې وه ته ولې په هغه بسوالی ونه کړ او په راضي نه شوې او ما ته راغلې او خالد بن ولید هغه سړی ته کله چې خپل ملګری په تشکیل ورسره وتلی ول نو یو کس یو کس ته چې ځان ته مسلمان وایي خو د هغه باوجود وایي رسول الله داسې ویلي دي یعنی د رسول الله په خبرو کښې عیبونه لټول نو خالد بن ولید د دغه کس تکفیر وکړو او مردار یې کړو او د ده سر یې راواخست او په اور کښې یې وغورځاوه. نو عمر فاروق ته چې کله حال راغلی نو هغه وایي زه دا خالد معزوله کوم ځکه د ده په توره کښې شدت ده چې پر هر چا ورځي درز ترې باسي دا خو یې مسلمان وژلی ده. نو خالد بن ولید چې کله راغلی نو ابوبکر صدیق ورته وویل چې تا ولې دا کس وژلی ده؟ دا خو مسلمان وای. نو خالد ورته وویل چې د رسول الله په خبرو کښې عیبونه لټول چې رسول الله داسې ویلي دي او یا داسې. نو ابوبکر صدیق و عمر ته وویل، زه نه شم کولای هغه توره چې الله پر منافقانو او مشرکانو باندې را ایستلې ده هغه زه بیرته بنده کړم. پریږده چې په دغه کافرانو او مشرکانو باندې دغه شان چلونه وکړي. نو الله دې موږ ته دغه رنګ غیرتی او عقیدوي مشران راکړي چې د دغه صحابه کرام و لارې یو لويش نه یو طرف ته اوړي او نه بل طرف ته دا نن چې لمر سره هر کافر مرتد مشرک منافق مرجئه مداهن بغض او تعصب لري هغه صرف په دی وجه باندې چې موږ د دغه غیرتی عقیدوي صحابه ولار نه پرېږدو او د الله په نصرت سره پرې به یې نه ږدو، که څه تکلیفونه راباندې راځي پر هغوی به الله ته صبر کوو. او بل زما ټول امت ته د قرآن او صحیح حدیث په رڼا کښې دا پیغام ده چې په دغه بیان کښې کوم اقسام د کفر درته ذکر شول او یا دغه رنګه نور هر قسمه کفریات چې وي نو اول د دغو ټولو کفریاتو په مقابل کښې د جهاد کولو او له دوی ټولو څخه د بیزاری کېدلو عقیده ولرئ بیا نو د دین نور احکام وکړئ لپاره د دې چې ستاسو ټول اعماد اعمال عبث او برباد ولاړ نه شي او که دا رنګه و نه کړئ یعنې د بعضې کفریاتو په مقابل کې دا رنګه عقیده ولرئ او د بعضو په مقابل کې یې و نه لرئ بیا نو خالص هغه خبره ده چې هندو ستړی او الله ناراضه او دلایل یې درته وایم. او دغه رنګه هره هغه ټولۍ یا هر هغه تنظیم چې هغه د جهاد په نامه راپورته شوی ده او د اسلام غوښتلو دعوه لري نو اوس دغه ته موږ ګورو که یې چیرې په دغه بیان کې چې کوم اقسام د کفر ذکر شو او یا دغه رنګه نور هر قسمه کفریات چې وي د دغو ټولو کفریاتو څخه بیزاري درلوده او د دې ټولو کفریاتو په مقابل کښې یې جهاد کاوه نو دا بیا صحیح سبک د مسلمانانو ده په دغه رنګه سبک کې وینه تویدل او قرباني ورکول عبث نه دي او د دنيا او اخرت کاميابي ده او دغه رنګه مسلمانانو او د دغه رنګه مسلمانانو کومک کول پر دا نورو ټولو مسلمانانو باندې فرض ده او دوی ته هجرت ورکول پر هر مسلمان فرض دي او له دوی سره بيعت کول پر هر مسلمان فرض ده او له دوی څخه جدا اوسېدل حرام دي او له دوی څخه ځان ته تنظيم جوړول دا په مسلمانانو کښې تفرقه پېدا کول دي او پر دوی باندې خروج کول يعنې د دوی په خلاف اسلحه راخستل دا حرام دي او بغاوت ده وغيره ځکه دا نو بيا هغه خلق دي لکه څنګه چې الله وئيلي دي او د دغه او دغه آيات يې پوره په خپلو ځانو کښې عملي کړی ده قال الله تعالی يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم کافه اې مؤمنانو په اسلام کښې پرت ځانونه داخل کړي نو دغو خلکو خپل ځانونه په اسلام کښې پرت داخل کړي دي او دا بیا یقیني د صحابه وو فیروان خلک دي او دا که و ځان ته د خلافت یا امارت نوم ورکوي ورسره مناسب ده او اوس نو راسه دوم اړخ ته او که چیرې دغه د اسلام دعوه لرونکی صف داسې خلک وي دا کم اقسام د کفر چې په د بیان کې درته ذکر سول او یا دغه رنګه نور کفریات نو د بعضو کفریاتو په مقابل کي د جهاد کولو او له هغوی څخه د بیزاري کیدلو عقیده لري او د بعضو کفریاتو په مقابل کي د جهاد کولو او له هغوی څخه د بیزاري کیدلو عقیده نه لري دا نو بیا صحیح مسلمانان نه دي د دوی په خلاف خروج کول یعني د دوی په مقابل کي اسلحه راخستل دا پر مؤمنانو فرض ده او جهاد ده ځکه چي دا مفسدین فی الارض دي یعني په ځمکه کي فساد جوړوي یو غیر دین پر خلګو د دین پر نامه ورتپي دا نو بیا هغه خلک دي لکه څنګه چې الله ویلي دي، افتؤمنون ببعض الکتاب، ایا ته ایمان لرئ پر بعضې کتاب، وتکفرون ببعض، په بعضې کتاب کفر کوئ، نو دا خلک هم نیم قرآن لره عقیده لري او نیم نور لره نه لري. ځکه له کفارو سره خو زموږ شخصي بد نه دي، دا کفار چې موږ نه پرېدو هغه خالص دا د دوی د کفر په وجه باندې، نو سره له دې چې په یو مورچه کښې زما په څنګ کښې یو داسې کس ناست چې هغه دې د حنفیت شرک په عقیده لرونکی وي او یا دې حنفي ځان ته وایي العیاذ بالله او یا دې د جمهوریت یا قبایلي نظامو شرک ته عقیده لري او یا قبوري او رواجي شرک ته وغیره که هرنګه شرک وي. او زه دې اول له دې مشرک سره هیڅ حساب نه کوم او پر یو بل کافر دې ډزې کوم چې امریکایې مه پرېږدئ نو دا خو بیا تنظیم پرستي سوه اسلام پرستي خو نه سوه حتی که دې یو سړي ته چې هغه ځان ته مسلمان هم وایو په قرآن یا ویا صحیح حدیث فیصله ور وکړه او ده عملي هم کړه خو خالص په زړه کښې لږ ورباندې بوج سوه نو دغه سړی کافر ده او مسلمان نه ده لکه څنګه چې الله ویلي دي فلا وربک، ای پیغمبره زما دې قسم وي په رب ستا باندې لا یؤمنون دا خلک مؤمنان نه شي کیدای حتی تر هغه پورې یحکموک چې فیصله کوونکی به جوړوي تا، حاکم به جوړوي تا، فیما په هغو قصو کې شجر بینهم چې پیښیږي په مابین د دوی کې ثم وروسته له دغه به لا یجدو نه پیدا کوي فی انفسهم په خپلو ځانو کې حرجا تکلیف مما قضیت له هغه فیصلې ستا ورکړې ده یعنې ای پیغمبره چې دا چا ته ته فیصله ور وکړې نو دا فیصله به پر ده بوج نه وي که چیرې ورباندې بوج بیا هم کافر د مؤمن نه ده بلکې څه وخت مؤمن ده ویسلم تسلیما چې د الله او رسول خبرې ته غاړه کښېږدي په پراخ غاړه ښودلو سره نو د هغه چا به څه حال وي چې هغه د یو مذهب او یا دغه رنګه د یو بل شي په مقابل کې له قرآن او صحیح حدیث سره بغض لري او د هغه چا به څه حال وي چې یو مؤمن ملګری د قرآن او صحیح حدیث پر ونا کې د حنفي شرک او یا دغه رنګه د بل شرک رد کوي نو دی هغه وهي او بندي کوي یې هو نو په دي کار سره دا خلک مرتد دي ځکه چي دوی د الله په فيصله راضي نه دي او ورباندي بوج ده نو داسي خلک کوه ځان ته د امارت او يا خلافت نوم ورکوي دا نو يو غير دين پر مسلمانانو د دين پر نامه ورته پل دي نور څه نه دي او بله خبر دا ده له هر قسمه شرک او مشرک او له هر قسمه کفر او کافر څخه بيزاري کول او د هغوی په مقابله کي جهاد کول او دغه رنګه د اسلام نور احکام کول يعني دغه رنګه د اسلام نور احکام د قرآن او صحيح حديث په رڼا کښې دننه کول دا چي کوم څوک ځان ته مؤمن او مسلمان وايي پر هغه فرض ده حتی که په ټوله نړۍ کښې يو مسلمان پاتې شي هغه به هم د خپل وس موافق دا کار کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نو اوس دغه چې کوم د الله د قوانینو په خلاف کوم قوانین په دې کتابو کې لیکلي دي دا موږ له منځه وړو نو دا د الله د قانون په مطابق چې لیکل شوي دا کتابونه دا به ټول انشاءالله موږ وخت له منځه وړو داسې به پاڼې پاڼې ته وختموو بیا دین په قرآن او حدیث باندې پرا ده د دې کتابو یو زور ناست دا د دوی نورزولام شریف ده او دا د دې ګلستان شریف ده دا به انشاءالله هر وخت موږ دا رنګه کوو او دا د دوی هدايه شريفه ده دا به ټول ان شاء الله ختميږي حق به راځي حق به راځي او باطل به ختميږي دین په قران او حدیث باندې فرا ده موږ نور د قران د حدیث په مقابل کې تقلیدونه او یو بل نه کتابونه دا نه څه زغملای دا به ټول ان شاء الله ختميږي د الله په فضل او په نصرت سره رواه السرکير وټ کوټه دا د کوټې په سرکې روټ کې لیکل شوي دي حواله مذکر روټ ورکول کېږي نورې پته نه ده معلومه و قرآن حدیث هیڅ بوی نه څه پکې قصه خوانۍ پېښور د پېښور په قصه خوانۍ کې لیکل کېږي نور یوه پته هم نشته د صحیح حدیثو هیڅ بی نشته پکښې خالي بس د نقلو کتابونه دي تاریخي کتابونه دي د قرآن د حدیث په نامه پر خلکو باندې ورتپي دا به ټول له منځه ځي صحیح دین به پاتې کېږي صحیح مؤمنان به الله را پورته کوي انشاءالله الإسلام تحت السيف بعثت بالسيف أبواب الجنة تحت ظلال السيوف إن شاء الله تكبير الله أكبر تكبير